من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيئنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله د یو لوی ګناه بیان کړو چې هغه ته شرک وایي خدای پاک دې ته تاسو مونږ ټول وساتي دا مې ورته ویلو یو هغه شرک دی چې سړی د مسلمانانو وباسي دویم هغه شرک دی چې هغې ته وړوکي شرک وایي د لویه ګناه خو حضور پاک هغې ته شرک ویلی دی لکه عبادت کې ریاکاري کول سړی حج کوي په دې غرض چې ما ته خلک حاجي صاحب ووایي یا سخاوت کوي په دې چې ما ته خلک سخي ووایي یا یو بل نیک عمل د خلکو د ښودنې لپاره کوي نو دې ته خدای او رسول شرک ویلی دی خو دا هغه شرک دی چې کفر نه دی د ګناه درجه ده خدای پاک یې معاف کوي او خدای دې مونږ ته ټولو ته دا معاف کړي زه هم د انسان ډېر خمقل شي خمقل په دې چې دا دومره لوی عبادت ته وکړه حج ته وکړه روژه دې ونیوله بل څه سخاوت ته وکړه جومات ته جوړ کړه او ته وایې چې خلک ما ته ښه سړی ووایي نو ښه سړی د خلکو وینا سي یو زر نسواریان دې ستا صفت وکړي نه څه چلو نو که د چا په صفت څوک خوشحالېږي چې خلک دې زما صفت وکړي یا د ریاکارۍ لپاره کړی نو دې ته هم قرآن شریف کې شرک ویلی شوی نو دا هغه شرک دی چې د ګناه درجه ده خدای پاک دې چې موږ او تاسو وساتي د شرک نه پس بدعت دی بدعت هر هغه ګناه ته وایي چې خلک یې د عبادت په رنګ کوي او په بدعاتو کې اکثر شیخان مبتلا وي چې د دین د حقیقت نه نه خبر زمونږ د ښکلي پیغمبر د تعلیماتو نه نه خبر زمونږ د فقه او د مذهب د بنیادي مسلو نه نه خبر خاص اغراضو په مخه اخیستي ناغي په بدعاتو کې مبتلا کیږي نو یو ګناه ده یو بدعت ده ګناه خو لکه زنا کول غلا کول بلمازي کول دا هم ګناه ده خو هر سړی یې ګناه ګڼي چې مسلمان او بدعت داسې ګناه ده چې خلک یې د نیکۍ په نیت کوي او وی ګناه خدای او رسول دا غینه منع کړي نو دې بدعتو کې د جرم راځي یو خدا چې د خدای او د رسول د خپل دین نه ته خلاف ورزي کې دیم دا چې هغه خلاف ورزي ته ته ثواب وي نو د ګناهګار سړي اصلاح اسانه یو سړی غلا کی ته ورته ورور غلا مکوه یو سړی زنا کوي ورته وایي زنا مه کوه هغه هم دې ته ګناه وایي چې مسلمان یې خو چې یو سړی په بدعاتو کې مبتلا وي نو هغه ضد کوي او ګناه د ثواب په نیت کوي نو د بدعتي سړي اصلاح ډېره ګرانه ده خدای پاک دې موږ وساتي بدعاتو کې او هغه بدعت دی او هر بدعت هغه د هغې انجام اور دی نو خدای پاک دې ترې مونږ وساتي بعضې کارونه خلک د قبرونو سره کوي او ګڼي ثواب او د شریعت په نظر کې هغه بدعت او جرم دی او دا ډېر خطرناک دی چې قبرونو زیارت کوي او په هغه خلکو چې ډیوې پې بلای او په هغه خلکو چې جماعتونه ورته مخامخ جوړوي د دواړو جهانو سردار په سخت لعنت ویلی دی په زیارت کې ښځې یادې کړې دي خصوصا په هغه ښځو د لعنت وي چې دا قبرونو زیارتونو لسی خودی کې گنجائش ته یو خزه که د خپل رور د خپل پلار د خپل مور قمر نه لاړه شي نو خیر دی ځکه دا راغلي دي په احادیثو کې خو دا اول به خپلي پردو له به نسي دویم دا چې سفر پکې ني د لارو د موټرو تلل پکې ني د کلي خوا ته مخ وړی دریم دا چې اجتماعي شکل ني او نه جړه او سندرې وینا یې هلته نو که دا درې شرطه یې پکې نو بیا روا ده د یو ښځې زوی مړ شوي او زړه یې خپه زیارت له لاړه شي نو خیر روري پلاري ځکه د حضور زمانه کې دا شوی دی خو یو اجتماعي شکل لکه ورا جوړول لکه زمونږ وطن کې په درې مرض ښځې ورا جوړه کړي لویه او بیا اسقاط هلته تقسیموي او شیرینې ځان سره وړي نو دا ګناه ده یا هلته به یې ژړا کوي او سندرې وایي نو دا ښه کار نه دی نو که یو خزا یا یو دو خزا خپل قبر له لاړه شي د پلار د مور د خپل ولانو خو نږدې وي کلي سره سفر پکې نه د ټانګو د لارو د موټرو تلل پکې نه او اجتماعي شکل نه اول ته به سندره او جړاګانې ویرني نو خیر دی نو دغه جایز ده او دا بل ناجایز ده اوس د دې ځای نه سړی ځي کاکا صاحب ته او د ښځو یا ځي پبو زیارت له یا ځي اټک صاحب له یا ځي پیر بابا له نو دا د ښځو تلل بند دي بلکل بلکې بعضې صورتونو کې د سړو تلل هم بند دي سړی به زیارت کوي خو سفرونه پکې بند دي چې دومره زیارت دي چې سفر پکې نو ډېر عالمان د سفر نه منع کوي ځکه حضور مبارک د هغې نه منع کړی خپل سره روا ځکه ده چې نبي کریم په یو داسې راته په لاره د یو قبر سره زنانه ناسته وه او هغې سر ښکته کړی او ژړلی نو نبی کریم په ورغه وخت یې خورې صبر کوه جاړه وه نو هغې ونه کتل چې دا څوک دی ویې نه پېژند وی کاکا ته څوک یې زما زړه ته چې کوم تکلیف رسېدلی دا تا ته نه در رسېدلی او سر یې ښکته کړو بیا څوک پرې راغی وې ترورې دا دې وپېژندوې نه وې دا خو د دواړو جهانو سردار و وې ښه دا خو ما ډېره غلطي وکړه او بې ادبي مې وکړه بیا راله کور ته راله دروازه کې کېناسته وې صاحب زه توبه وباسم او معافي غواړم ما ته نه پېژندلی او زه به صبر کوم نو حضور پاک ورته وی، الصبر عند الصدمة الاولی، د صبر زیات ثواب هغه وخت کې دی چې سړي ته تکلیف ورسي او دی پرې صبر وکړي، خو زه خدای پاک ما که وروسته هم سړي ته زړه ته درد رسي او دا پرې صبر کوي نو صبر ثواب رسي، نو د زیارت نه یې منع نه کړه خو د ژړا نه یې منع کړه، نو ښځو کې چونکې ژړا زیاته وي، میر پکې زیات وي او رسمونه پکې زیات وي، له دې وجې نه حضور منع کړي دي. دا مقبرو ته ولې د ښځو جنازې سره تلل بند دی سړي ځي او ښځې نه ځي ځکه ښځو کې ویر زیات دي جړا پکې زیات دي رسم و رواج پکې زیات دي نو د ثواب په ځای ګناه کېږي اوس عیسایان ښځې هم ځي د عیسایانو جنازې هم لیدلي که نه نو سړي هم روان وي ښځې هم روان وي او زمونږ د مسلمانانو په جنازه کې به صرف نارینه ځي زنانه به نه او منه به دویم قبر ښکلول په شریعت کې بند دي قبر نه چاپېره ګرځېدل دا بند دي دا ښځې چې لاړې شي اکثر چاپېره ترې طواف کوي نو طواف د بیت الله شریف صفت دی نو او دیوی په بلول بند دی ځکه د دیوی قبر ته څه فایده ده او اکثر د دې قبر د بې عزتۍ ذریعه وګرځي ځکه ما ته په خپله معلوم دی ډېرو قبرونو سره دا ښځې په تیل بل کړي د شړشمو نو هغوی خو ترې لاړې شي نو سپي راشي نو سپی هغه تیل سټي نو سپی خو په دې نه پیږي چې دا قبر دې کوم څه شي د موړه ده نو هغه چې زی اکثر میتیاز هم پالتو کی نو د دې د دې خبر د بې عزتۍ سبب په خپل دی وګرځید نو دیوه په بلول باندې هغه دیوه ته جماعت ته ورکا او ثواب هم دغه ته مبخنه خدای پاک به فایده رسي چې په قبر باندې زر بجلی بلکې ما خو په تیاره کې پروت دی هغه ته د دې ډیو څه فایده رسی نو سړی د هغه عمل کوي چې هغه بس خو فایده یې کنه نو چې یو غریب لې ورکی یو یتیم لې ورکی یو مسافر لې ورکی جمعات کې په رڼاو کې پلار په رڼاو کې وې خدای ثواب د دې دغه مرده ته ورسه نو خدای پاک ورته ثواب رسي او قبر په خدای ګل ګلزار کې او که قبر د بلفونو نه ډک کې او چراغان په جوړ کې نه هغه ته څه فایده نشته نو قبر نه طواف کو قبر باندې ډیوې بلول بلکې بې ضرورته د قبر په خولم بند قبر په خول هغه وخت کې جایز کړی دی علماو چې هغه مقبره ختميږي یا څوک یې قبضه کړي نو دومره پوخ کې چې څوک یې قبضه نه کړي یعنې هسې قبر په خول بند دی د قبر عرس بند دی دا خلک عرسونه کوي د میلې کوي او میلو ته چې لاړ شي که نه نو هغه ټول د جهان ناروی پکې ځکه ښځې دا شکر دی زمونږ د پښتنو علاقه ډېره ښه ده دلته د ایمان رڼا زیاته ده د توحید رڼا زیاته ده قبر پرستی کمه ده د دې اسلامي مدارسو د علماو او د تبلیغ برکت دی او دلته دا شی ډېر نیکان ډېر دی او پنجاب ته چې لاړ شي نو تاسو به لیدلي مونځ به نه کوي اودس به نه کوي او د قبر عرش شریف بکی الکه عرش شریف څه شی دی میله به جوړه کی زی او ځل تلو مې اسلام آباد په ډېر ځم هلته یو زیارت دی بر امام ورته وایي نو د اولیاو زیارت ثواب دی ما ته نور تاریخ نه معلوم خو چې نیکان خلک چاته نیک وي نو ته به هم پرې نیک ګمان کوې ان شاء الله خسړې وي کنه ډیر داسې قبرونه جوړ شي وي چې اس نه دي لکه د بالای سار سره خبر جوړ اسنو خبر یو کنه سیس پکې راونه خاطر خلق فرضي جوړ کړي او دا اولاد کرامتونه خورای چې زمونږ روزي جاری وي دروغجن حرام خورا نو زلام دا درې ځله تللی ځکه د اولیاو زیارت ښه خبره ده او ثواب نورې ما ته تاریخ پوره نه دی معلوم ما خو دعا وکړه چې څنګه د سنتو مطابق او خلک چې هلته ورشي نو سجده کوي سجده کوي قبر ښکلی نو دا خو ناروا کار دی سجده بغیر د خدای د ذات نه بل چاته نشته نو زه داسې لرې ولاړم او زما یو بل ملګری نو هغه چې کوم قبر ته ناست هغه منجور پیر ږیره خریلې انګریزي سر او یو لویه بلا ده نو هغه به هغه زما هغه ملګري ته ووایي زما رشته دارم چې دا څوک دی زه یاد کړم ځکه چې ما خو دعا له سنت مطابق وکړه قبر ته نه مې قبر ښکلو نه مې سجده کوله نو هغه به ورته څه ویلي نو نو هغه سړی راغی هغه منجور او یو څادر ورسره شین چا به ورکړ نظر یې دا څادر ما له په اوږو کېښود وې دا زما طرفه هدیه شو ما خو لا ما خپل مرګري ته دی خلک دی میا له خلک ورکیو دی میا موږ الکه دا د اولیاء کرام عزت نه دی چې ته ورته سجده وکې ځکه د دواړو جهانو سردار د سجدې نه سخته منع کړې ده یو ځل روانو زموږ ښکلی پیغمبر او صحابه کرام ورسره یو اوښي رامنډه کړې او خې رامنډه کې رامنډه کړې نو د هغه پښتو پرې واته لکه د سجدې په شکل نو هغه په لاس و په مزه مزه او سر یې ولا وټپاو او په مزه مزه یې پاس ولا دې کې یو سړی هم را روان و ورپسې مالک یو ویلکه ته د دې اوښې مالک یې ریاض صاحب وی قدی اوخی ما ته شکایت وکړ چې ته په ډیر ظلم کې کار په ډیر کې او خراس کاک نه ورک وی او صاحب داسې خدا نن داسې کار مکه په ساروی به ظلم نه کې دومره کار پې کوم چې څومره د هغې وس یو مناسب خراس کار کړه ورکړه د هغې اوښې د سترګو نوښ کې به دی هغه اوښه پاسېده لاس پې هغه ووه صحابه کرام وی قربان اوخه چې د اوخه چې تا ته سجده کوي نو موږ درته ولې سجده نه کوي نه دا خو حیوانات دي دوی خو نه پوهېږي تاسو خو پوهېږئ وی ښه چې زه وفات شم نو زما قبر ته سجده کوم به کوې زما قبر ته ګورې سجده ونه کوې نو پنجاب ته چې لاړ شي مونږ به نه کوي او دس به نه کوي روژې به نه نیسي خو د قبر عرس شریف به روان عرس څه شی دی عرس خو واده ته وایي هغه قبر واده دی او دې ځای نه ډېر قمقل وی دا ډالۍ روانه ده بر امام له ډالۍ څه ته وایي یو قمقل چرسي داسې په غاړه باندې د غیخي لکه د مچی مار هغه جولنګې چې یو طرف ته هم ټوکرې وي او بل طرف ته هم ټوکرې وي او دا اصل ملنګان ورپسې روان دي نو څوک پکې ساچي څوک پکې ساچي څوک پکې لوکاټ اچوي څوک پکې پکوړې اچوي څوک پکې بادام اچوي او پیدل روان دي وې دا ډالۍ وړو هلکه مونځ هم کړی دی نه مونځ خو نه کوو روجم نیولې ده روجم نه نه بری مری ته سړی زی د اسلام آباد ته مالته یو زیارت ته نو زیارت کول ثواب ته او سنت ته خدا دې زینه مسافر نه کې وزالته ومنو تاسو تلم مری ته نو یو زیارت ما سره رشتہ دارم وې دلته یو خپل ولی خښت ما ډیر اخره چې زیارت او چې ګورو په دیوال کې تاسو لاړې نو دیوال باندې د زمرو بوتان ولاړ دي د بتو ولاړ دي د ګیدړانو مجسمه جوړې دي بوتان تش کاغذ او نقشه نه د زمری بوت د ګیدړ بوت د د دې حیواناتو بوتان ما لکه دا څه شی دا خو بتخانه ده که قبر ده خیر ورننه وته ما چا جاهلان بکړي کوي به کو چې ورننه وته زیارت ته کتا سم لاړ شیشه ته بند او داغه تصویر داسې لګېدل په شیشه کې ښکلې ږیره او ښکلې پټکې او غاړې ته تسپې اچول نو ما ما وی جوړې دا به دې بزرګ تصویر نو خو تصویر خو ښه کار نه دی خو هغې سره که تاسو لاړئ به یې وینئ لوی شی ځوړند نو زیارت مو که دعا هم ورته وکړه دې خوا یو سړی ناست وی دا د دی زیارت خاوند دی یعنی نسیر میاړ یو درې څلور سړي ور سره ناست زه ورغلم ستړي مشي مې وکړ تک سور سپین سړی و خو ږیره یې خریلې انګریزي سر داسې ناست مونږ د ماښام مونځ کې رښتیا جمع مو کړه او دوی ناست دي هلته داسې دغه سړی ناست دی او درې څلور سړي ترې راتاو دي نو زه ورغلم ما ورته هغه سړي ته مې دا تصویر چې دی دا د دې زیارت دی دا چې بار هم لګولی دی لوی په شیشه کې فریم کې نو ما ته هغه میا وایي دا زما دی ما ستا خو ګیره نشته دی کې خو لویه ګیره ده او دی کې لوی پټکی دی او لوی تسبیح غاړې ته اچولی دی نو داسې وی دا موږ خپل شکلونه بدلو را بدلو دا دنیا ډیر مقدار شی دنیا کې سړی پټګې او پغلا ګټي نو بیا مې خبره ده خو چې دا د عبادت په نوم یې ګټي نو دا ډېر لوی مجرم دی ځکه دا د خدای او د رسول سره دوکه کوي مونږ نه مونږ یو نه کوي او دا درې څلور وی دا شکلونه مونږ بدلو را بدلو یا خدا دا وای نو پنجاب کې قسم ته لاړه لوی پیر بای ا مشهور پیر څه نوم دی یو پیر دی سیاسي دی لوی مستعان شاه مګر روزه نه نیسي مونږ نه کوي په روزه کې به سیګریټ نیولې او مریدان به وي دا رسېدلې دي کم خوا رسېدلې خدای ته خو برسې په عمل خدای ته خو په سجده رسې په زاره رسې په دې نه خلاصېږي چې زه د فلانکي بابا زوی د دواړو جهانو سردار حضرت فاطمه ته وایي یو ځل وعده او نصیحت او ترور ته وایي په صفا ودرېد ویل صفیه ترورې ده د حضرت حمزه خور ده چې دنیا کې څه غواړې هغه غواړه مانه زما چې څه وسي قیامت پر ورځ دې زه د خدای د دربار کې نشم خلاصولی او فاطمه ته وایي ته زما لورې چې څه غواړې دنیا کې غواړه چې زما څه وسي ده خو د خدای په دربار کې څوک څوک نشي خلاصولی هغه د قیامت پر ورځ به سفارش کوي انبیاء کرام او اولیاء عظام او علما او شهیدان والته د سفارش لپاره دوه شرط دي اول دا چې هغه څوک به سفارش کوي چې خدای ورته وي ته وکړه هر څوک نشي کولی دویم دا چې د هغه چا دپاره به کوي چې ورته وي ده دپاره وکړه دا قرآن شریف کی ذکر دی ولا یشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیت مشفقون هغه چا د پاره به سفارش کوي چې خدای ورته وی دلوکه نو بقی خو خدای خو د ده یو اکرام او عزت به وکړي هلته د دنیا معامله نه ده دنیا کې خو سفارش خلک بادشاه ته حاکم ته وکړي که د هغه زړي وکړي زړه خو ده سره دوستانه نه مجبور نه شي هلته خدای د چا پروا نه لري نو د شفاعت قل لله الشفاعة جميعا چې د سفارش اختیار ټول د خدای دی نو هغه څوک به کوي چې خدای ورته اجازت وکړي او هغه چا دپاره به کوي چې خدای ورته وایي دله وکړه هلته څوک نه شي کولی نو حضور مبارک د دغه قاعدې مطابق وایي چې بچی ګورې دنیا کې که څه غواړې هغه غواړه د قیامت پر ورځ بغیر د خدای د اجازت نه څوک څه نه شي کولی نو چې پېغمبر سره د لوی شان نه او د ټولو پېغمبرانو سردار دی هغه خپل لوري ته دا وایي کني لوري د جنت د بیبیانو سردار ده او زیرې د جنتونو راغله ده چې وفات شوه نو خبرې هلته ده چې چا حج کړی هغه خبر ویني د حضرت فاطمه الزهرا یو صحابي دی مشهور ابو ذر غفاری او په تقوا کې او په دې سخت جون کې او په دې غریبه کې مشهور دا غدا فکر نظریه وا چې یو شواروز نه بزیات فراس کاټ ځان سره نه ساتي دا دی خیرات کی د خدای په نوم نو ډیر سخت د مال نه متنفر نو چې خخه شو فاطمه تو زهرا وی د شپې خخه شو و ځکه هغه وی قاون ته ویلی والی صاحب ته چې ما د شپې خخه کې چې زما د جنازې کټ مسوک نه ویني نو د شپې خخه کړو نو سهار له یا بل د ابو ذر غفاری ورغه مشهور صحابي دی او صحابه ټول مبارک خلک نو دې دې خبر ته ودرې وی خبره ته خبرې چې تا کې څوک دی تا کې خود دواړو جهانو د سردار لور ده پام کوه چې آزار درنه نشي نو خدای پاک ورته غیبی آواز را اوچت کړ د ملایکی په واسطه یعنی قبر خاون خو آواز نه کوي نو ورته یا بازار دا ځای د نسب او د حسب نه دا ځای د اعمال او د عقیدو کله چې عمل او عقیده کې خو کامیاب ټیک ته د لوی نسب له خدای پاک ته لوی عزت ورکړي په قبر نه ورته وي دا ځای د حسب او نسب نه دی نو هغه په توبو شو چې دا دا نو دغه شان که یو سړی ځان پیر بګاړه وګڼي یا خپل پیر وګڼي چې زه خو د پیر صاحب اولاد یم نو چې څه کوم هغه دې کوم که چرس کې که شراب څکي که بل څه بدعملۍ کوي نو د خدای په قانون کې څوک نشي خلاص شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب څومره مشهور بزرګ تیر شوی دی او خلک ورته پیرانې پیر وای او ښکلی سړی او مبارک سړی که بغداد کې هم د هغه زیارت ولیده نو د جهان شرکیات او کفریات ورسره کېږي چاپېره ترې ګرځي او دلته هم خلک ګیاروي شریف کوو هلکه ګیاروي شریف څه شی دی شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب پسې کوو ټیک تا خو لوی بزرګ و خو مور پلار دې یاد دي که نه دي سرکوزیه د دې خو داسې مثال دی لکه پلار دې په ځنګل کې په سور اور کې ولاړ دی او چغې وایي یا بچې ماله یو جام اوبه راوړه او ته وې نه بابا الته یو لوی زبرګ دی او منګي د شربت دک یخ او روان یې غله نو زناوره پتا باندې خدا مور پلار حق دی هغه خو مبارک سړی او عملونه به کړی ولی او درجه به اوچتی پلار مور دې محتاج دی نو دا دی په شرکی عقیده کې مبتلا اگر چې په خوله نه وي دی وایي چې د سره څه وکړم که نه نو زوی به مې وشي مال کې به مې برکت راشي دا کار به مې وشي مقدمه مې فتح شي نه دا د خدای کار دی هغه مور پلار سره چې احسان وکړي قسم دې د هغه نیک عمل په واسطه چې خدای ته سوال وکړي نو خدای به الله سوال قبول کړي او دا چې کوم غلط کار دی وکړي چې دې ځای نه دې دې ګروان کړی نو دلته به چرسیان مرسیان یو لسمه شریفه نو یو لس دیګه به باندې شي هلکه مور پلار هم چېرته یاد کړي دي نو مور پلار ځکه نه یادوي چې هغوی زما په شان به یې ږیره خرېله زما په شان به یې نسواره چول زما په شان ګوډمارو نو د هغه لاس کې بسي راشه دا ښکلی سړی یاد کا او د خدای ولی یاد کنو ټیک دا د خدای ولی به د خدای دوست به مبارک سړی وای خو ستو دا غس واسطه ده ستا د عمل نه غس خبر ده دا خو کار د خدای دی نو خدای خو په کار خوشحاليږي چې کوم د شریعت مطابق او د خدای او د رسول د قواعد او د دین مطابق ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر این سټی سنټر حنیف الله این قدرت الله دکان نشترآباد براستا مدینہ مسجد نس سکندرپورا چوک پشاور موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 د موبایل دویم نمبر دا د اعمالو ځای دی که عمل دې درست وي او ټیک وي او عقیده دې ښکلې نو بیا بختور یې او په دې څوک نه خلاصېږي چې پدرم سلطان بود پلار مې بادشاه دا د عام نصیحت په شکل وي کني فاطمه الزهرا خو زمونږ د عقیده ده چې د جنت سردار ده او حضور پاک ته د عزت ویل دي او قبر نه आवाज غیبی راغی چې ګوریا بازه دا ځای د حسب او نسب نه دی دلته به سړی په عمل خلاصېږي نو که سړی ځان ته پیر وایي یا د پیر زوی وایي او د پیر نسې وایي په دې د خدای دربار کې نه خلاصېږي ټیک ټک هغه دعاګانې کړي چې خدای زما د اولاد سره خو کې نو خو جدا خبره ده کني د خدای په نس هغه ستا اعمال دي او ستا نو دا دا عرس شریف چې خلک کوي او قبرونه چې تاویږي یا جنډې پې لکای نو دا شریعت نه خوښ د دواړو جهانو سردار به همیشه په دعا کې وي اللهم لا تجل قبري عیدا خدای زما د قبر نه میله جوړ نه کې او زما د قبر نه بت جوړ نه کې چې خلک دې ورته سجده کوي نو چې هغه د خپل قبر نه چې هغه د ټولو انبیو کرامو سردار دی او د هر چا نه غوره دی او پس د خدای نه درجه ده نو دا هغه خپل قبر سره بند کړي نو قبر نه چې سړی لاړ شي قبلې طرف ته ودرېږه چې د مړي مخې ته دې مخ راشي او سلام ووایه او بیا چې دعا کوې نو که قبلې ته دې مخ وي که هغه ته دې مخ وي خو ښه دا ده چې قبلې ته مخکې چې اړوشک شي بنې او دعا ورته وکړې خدایه ده سره احسان وکړې د ده درجې بلندې کړې او د باندې که عذاب یې خدای هغه عذاب ته سپک کړي نور د هغه نه سوال کول ډیوې پې بلول خو زموږ مبارک دا سخت منع کړي دي نو دا عرسونه چې څوک کوي دوی مونځ اودس نه کوي او دا پیران ورته ناست دي مردار خوار نو هغه دا خلک وله څه راوړي او هغه منښتې اکثر حرامې ځکه منښته بغیر د خدای د نوم نه د بل چا په نوم نشته نو په حرامو کې مبتلا خدای په کې تاسو موږ وساتي وې ځکه یو صفت شروع کوم سالفاز ویم بیا را نیر شي نو بل صورت شروع کوم هغه صورت شروع کوم چې ما په ډومبي رکعت کې ویلي خیر دی که یو صورت سړی په دواړو رکعاتو کې وای نو څه بدی نشته او قصدا مه کوه په نوم کې شرک کول لکه سړی وي عبدالحسین دا څوک دی دا د حسین بنده دی یا نو انسان ته منسوبول د عمل دې ته شرک وي نو درې قسمه نمونه راځي یو داسې بندگی بندګۍ نسبت هغه چا ته کول چې هغه بوتانې لکه عبداللات عبدالعزا عبدالمناف عبدالمناف مناف هم د بوت نوم او لات هم د بوت نوم او عزا هم د بوت نوم نو دا به پخوا د مشرکانو نمونه عبد مناف د حضور په نیکونو کې راغلی دی او د ابو طالب خپل نوم عبد العزى او عزا د بت نوم دی نو که داسې نوم دی کې خو د چې بت ته نسبت دی هغه شرک دی او که داسې چې هغه بت نه ګرځېدلی خو یاره یې پکې د دې چې دا دې خدایونه غني لکه پیغمبر ته ځان منسوب کی عبد النبی د پیغمبر بنده عبد ال او پیر دغه داس یو بزرگ ته نسبت کی نو دا ګناه ده شرک نه او که دا غي نه علاوه نور نمونه چې هغه کې نه شرک راځي او نه پکې د شرک یاري نه به غراوان نو انسان که هغه خدای نه ګڼي عبد ځان لکه عبدالحسین نوم کیدي نو ګناه ده په دې نوم کې خو کفر ته نه رسي که دا عقیده ني چې حسین خدای پاک دی شیعګانو کې شرک ډېری مونځ او دس او د جماعت پروا نه لري خو د قبرونو ډیر اهتمام کوي او باب الحوائج په لیکلي چې سحاجت دې دلته غواړه او چې صدا سي غواړه یا حضرت علی صاحب نه امداد غواړي یا علی مدد الکه زناورو حضرت علی خو خپل زوی نشي خلاصولی حضرت حسین سره ظلم کیږي او سرتی علالیږي او سر یې وړي بل ځای ته او تنه یې بل ځای تنه کربلا کې ده او سر یې دمشق کې د مې زیارت کړی هغه خپل ځوی نه شي خلاصولی او تا نه سواري تا له به رارسي چې تا خلاص کړي دروغجنو دا د خدای صفت دی قرآن دا د انسان دی زکریا علیه السلام د خدای شان ته ګوره چې کوم ځای کې حضرت حسین سر خښ دی زه ورغلم دمشق ته هلته د یو بل پیغمبر سر هم خښ دی یحیی علیه السلام تنه بیروت کې خښه ده او سر یې دلته دی د هغې زمانې بادشاه و یهودي نوم یې هیرودس نو خپلې لور سره یې نکاح کړې وه لور یې ښځه کړې وه نو یحیی علیه السلام وی ګوره خزی لګی دی زناوره چې تا لور سره نکاح تړل نا غلوري چې خزه چې خبر شو هغه وی دا مولا صاحب که زمو خلاف تقریرونه کوي دا خبره د قوم بل وشي دی ختم کړ نو سپیانې ورپسې ولېږل د بیروت او د دمشق منځ کې سل میله لار ده په پوخ سړک د شپې ماسوتن سپیان ورته آواز وکړ چې راووت ما هلته کوڅه کې حلال کړی دی نو تنه یې هلته پرېښوده هلته بیروت کې ښخه ده د لبنان دارالخلافه کې او سر یې سپیانو بادشاه له راورسه نو هغه یو جیل وي دې جیل کې واچي جیل کې کنده کې اچولی دی هغه جیل حصه ټوله اوس د جومات حصه ده نو چې ما د حضرت حسین سر وکت په دمشق او دیخوا حضرت یحیی علیه السلام خخ نو یحیی علیه السلام د صفونو دویم صف کې د غزیارت او شیشې ته راتو دي چې محفوظ او د حضرت حسین برانده کې دی نو ما وی کو څوک حضرت حسین باندې جړا کوي نو د هغې دپاره خدای پاک د عبرت ځای پیدا کړی دی حضرت خپل زوی ورته ګران و که تاسو ورته ګران یې؟ ستاسو دپاره چنار نسواري چې خوله یې د نسوارو ډکه وي تا له به رارسي او هغه خپل زوی له نه رارسي هغه بې ګناه ده چې هغه نه سر ظالمان پرې کوي او د خدای دا نظام دی که دا د بندګانو اختیار نه دی دا د خدای په نو علي صاحب نه به امداد نه غواړی دا د شرک یو حصه ده نو ته به د خدای پاک نه غواړې خدای پاک په سر ولاړ دی ستا دعا هغه اوري ستا مشکله موږ له سترګې چا راکړې دی او غوږونه چا راکړې دی او دا بدن چا راکړی دی او دا انور او سپومې چا پیدا کړی دی او دا اسمانونه او ځمکې د چا په اختیار کې دي دا خو د خدای دی پیغمبرانو دا کار نه دی پیغمبران سړي ته د خدای لار ښایي چې خدای په دې خبرو خوشحالېږي او په دې خفه کېږي هغه د هدایت د مخلوق دپاره راغلي هغه خدایان نه یو ځل زموږ ښکلي پیغمبر ته چا وویل ویل صاحب که د خدای خوښه یو ستا خوښه وي چپ شه زه د خدای سره شریک کړم داسې وایه که د خدای خوښه او د هغې نه پس ستا خوښه نو په خپله د مرتبو جدای پکې راړه دا به نه دا ډیر امیان جاهلان وای کنه وی زه خدای او رسول دې ملشه دا دا زړې خزي وای دا پودړې دا څه بنوای نه خدای دې ملشه نو دا چې چا لیکلي دي دا زناور دي او دوی د پیغمبر د مقام نه دي خبر پیغمبر به د خدای درجه ته نه رسوي خدای به خدای ګڼي پیغمبر به پیغمبر ګڼي ولی به ولی ګڼي عالم به عالم ګڼي هغه مرتبو کې به فرق نه کې چې یو ولی د پیغمبر درجه ته ورسه یا پیغمبر د خدای درجه ته ورسه داسې بنه کې دا چې چا لیکلي دروغ یې لیکلي بدعات باندې کتابونه بدعت هغه کار ته وایي چې هغه خلک د عبادت په نوم روان دي نه د دواړو جهانو نه سردار نه ثابت دی نه د صحابه کرامو نه ثابت دی نه هغوی پسې چې کوم بهترینه ډله ده خیر القرون د هغوی نه نی ثابته او ته کې نو هغوی ته بدعت په یو د دین په نوم یې کې د دنیا په نوم نه لوډ فکر اوس بدعت نه دی د حضور زمانه کې نو پکې بدعت نه دی جماعت پوخ جوړول بدعت نه دی ځکه د حضور زمانه کې دا اسباب نو او هغه شی چې د هغه په زمانه کې وي او به نه کړي لکه بعضې خلک جماعتونو کې پړي ګایي چې زه په صف نه ښکم نه پړي خو د حضور په زمانه کې او هغوی نه دي کړي او نه صحابه او طویلي دي نو دغه ته بدعت ویل کېږي نو چې کوم شی د حضور په زمانه کې نه شوی او تی اوس کې او صحابه او کرامو نه کړي او د عبادت په نوم کې نه هغه ته بدعت و یو ګناه ده بدعت کې دوه ګناهونه راځي یو کار دی غلط دی بل دا چې خدای او رسول ته داسې خبره نسبت کې چې هغوی نه ویلې او نه کړی نو دا ډبل ګناه ده اوس په مشهور چا لیکلی مشهور لکه په قبر باندې دی وی بلو د دې فیصد فایده څه ده اجمات کې بلې کنه څوک مزګزار خو به په منځو کې او څوک به په تلاوتو کې او اکثر چې خلک بلې کې زمونږ طرف ته د شړشمو د تیلو ډیوه نو سپي لاړ شي نو سپي خو په دې نه پوهېږي چې دا قبر دی که څه شی دی ډبه ده نو هغه تېل وڅټي او خپه اوچته کړي هلته پې متیازې وکړي نه قبر ته څه فایده ده ډکې بلکې نو هغه ته څه فایده ده جماعت کې بلکې یو مجلس کې ثواب یې هغه ته وبخښه چې د چا لپاره کې که نه نو ثواب یې هغه توبه ا ډیوه چې په قبر بلې د هغې په نسبت یې جماعت کې بله کړه خلک به پرې لمونځ وکړي او دعا به وکړي خدایه د دې ثواب دغه بزرګ ته ورسېږه د چا دپاره چې ډیوه بلې نو د هغې فایده هغه ته رسي او که په هغه په قبر باندې لوی راډ بل کړي نو هغه ته څه فایده ده هغه دننه په قبر کې په تیارو کې پروت دی اعمالو فایده هغه ته رسي د صدقو فایده هغه ته رسي او د ډیوې فیدا هغه ته نه رسي چاوي مونږ کې سړی شونډې نه خوځي او بالکل پزړه کې تلاوت کوي نو دا نه دا صحیح نه ده ضرور به شونډې خوځي او خله به خوځي الحمدلله رب العالمین به وای ځکه وینا فرض ده په مانځ کې تصور تصور فرض نه دی دا دی چې په زړه کې تصور کوي نو تصور خو قرات نه دی قرات وایي د خولې وینا ته نو د خولې وینا ضروري ده ځان سره به وایې الحمد چې په خوله چې ولاړی او په خوله هېڅ کلمه نه وی نو دا صحیح نه ده او قرات نه دی هغه فکر دی نو فکر د لوستو په ځای باندې فکر قبلېږي نه لوستل به کې غنم او جوار چې جنس یې بدلی کنه نو بدل یې روا دی او په مجلس کې به کوي که زیات او کم هم خیر دی او که جنس یو وي غنمي او غنم یا غنمي او د وړو غنمي نه به برابر په برابر هغې کې زیاتې او کمې سود دی او چې جنس بدل شي لکه غنم او جوار نو زیاتې کمې پکې روا دی خو قرض به پکې نه کوي قرض یعنی توس ورکې ماله به د دې په دې غنم راکې دغه قرض دی او یو اسې چا سره قرض کول دی شل سره من قرض واله ماله به راکې دا روا ده د کلونجي کلونجي یو توره دانه ده د سپیلني د دانو په شان او د دواړو جهانو سردار صفت کړی دی او هغوی وایي چې په دې کلونجي کې د هر مرض شفا د هر مرض علاج دی بغیر د مرګه نو کلونجي دا خشې دی د هغې تیل هم خشې دی او دانې هم خشې دی او ترکارۍ کې استعمال هم ښه دی او که د سړي دغه وي جبې وي او په یو پوزه کې د هغې ساس کې دغه کې اوبو کې د خوش کړي نو هغه هم ښه کېږي نو د ډېرو مرضونو پکې شفا ده کلونجي کې تورې دانې د سپېلنو د دانو په شان او سپېلنې دانې خړي او کډونجي تورې د حکیمانو سره ملاوي د ماشوم عقیقه کا ولیمه خو واده کې استعمالېږي نه که ما چرته د ولیمې لفظ ویلي غلطي به مې کړي ماشوم چې پیدا شي نو په اومه راځه یا په څوارلسمه ورځ یا په یوویشتمه ورځ یا چې په کومه ورځ پیدا شوي د هغې نه یو ورځ مخکې لکه چهارشنبې پر ورځ شوي د نهې په ورځو کې یا د زیارت پر ورځ شوي چهارشنبې پر ورځ نو یو کاله کې او توفیق خدای درکړي نو دوه ګډان ترې حلال کړي یا دوه چیرلي خو هغه چیرلي چې کوم په قربانۍ کې استعمالېږي او که جینۍ وي نو یو چیرلي یا یو ګډ دا حکم هم دی او د حضور پاک طریقه ده او سنت دی نو دې ته ولیمه وای دا عقیقه او ولیمه د واده هغه کې استعمال کی دا خواله چې پسړی باندې او وړې وړې دانې پیروخی دا ماتون نی پکار هو که دومره وچی تا ماته کړه اوبه ترې راروانه شوې نو بیا پرې اودس ماتېږي او که اوبه ترې نه راوتې راروانې شوي نه هسې دانه شان به وبس لو دې کړه اوبه پکې نه وې نو خیر دی په اوبو راوتېدو باندې چې دا خپل ځای نه راروانې شي اودس ماتېږي نه وي پکې یا څه پیپي یا څه بل څه شي چاوي زما درون نوم عالم خان دی خپل ترکیبونو کې یو عالم ورته وي چې دا نوم بدل کړه عالم د خدای صفت دی کنه نو نوم دی عبد العلیم کې خدا د چې نوم بدل کې عبد العلیم د علیم د خدای بنده او علیم او عالم او د خدای صفاتونه دي هغه عالم ورته څه ویلي دي که چا د دوه رکعاتو نیت تړلی نفلي او ورپسې څلورو کې ټیک ده او فرض کې به نیت د مخکې نه وایي په زړه کې چې د نفلو نیت یې تړلی هغه فرض کېږي نه د کعبه شریفه تصویر که چا جوړ کړي او په ټوکړه یا په رنګ او به خرڅوي نو خیر دی خو د هغې عزت د بیت الله نه دی یعنې خپې ورته اوږدول یا هغې ته مخامخ او دسماتې ته ناسته د دې حکم نشته د عزتمن شي تصویر عزتمن ني د یو لوی بزرګ د یو لوی لیډر د یو لوی سړي تصویر تصویر عزتمن ني تصویر خو کاڼی دی کاغذ دی صحیح ده رنګ دی هغه شلولی هم شي د دواړو جهانو سردار چې مکه مکرمه فتح کړه نو په بیت الله کې بوتانو یو بت د ابراهیم علیه السلام په نوم او یو د اسماعیل علیه السلام په نوم او دواړو لاسونو کې غشي د پالونو غشي ورکړو چې کني هغه به پالونه وخکر نو نبی کریم صحابي ته وروخه جو یې راو غوردا ناغه بوتان یې راو غوردا او ډکرې ډکرې کړ دیو نو چې دا د ابراهیم علی السلام بوت ته عزت پکار دی او دی نه وی چی دا د اسماعیل علیه السلام د بت عزت نی او د تصویر عزت نی عزت د هغه انسان دی نو که تصویر چا د پیغمبر هم جوړ کړی وی شله وه او که د لیډر هم جوړ کړی وی شله وه او کاغذ دی او نخه ده او صحیح ده او رنګ دی د خانه کعبه تصویر تصویر دی د هغې هغه عزت دی چې کوم د بیت الله دی چې مخ شاه بوک مثلا او دسماتې به ورته مخامخ نه کړ او بې ضرورته شاه کومه نه دا خو نقشه ده د نقشې عزت د اصل عزت نه دا د یو خزې کاغذ دی وی موږ دوه خویندې او پلار هم بد چلنه دی او پلار راله په خپله سړي ګوري دومره مردار دی نو حیران یو زموږ خپله سینو ته او کوناټو ته لاس اچوي نو چې څه چل ورسره وکړو لاړې شي چې دغه پلار باندې لعنت دی هغه مردار دی زه دې ځان له ښه خاوندانو کې او کور ورته پرېږدي نو داسې پلار سره جون بند دی چې په خپله د خپلې لور بې عزتي کوي هم وله خلک راولي هم پې په خپله لاس وایي نو دا خو سخت مجرم دی او د ده نه زیات بې غیرته او دیوس انسان په مخلوقاتو کې نشته چې سړی خپل خزې له لور له سړي راولي داسې او تخته دی او نکاح ځان له کې بل ځای کې او په حیا او په عزت ژوند تېروي د دغه پلار عزت نشته نه هغه د حکومت کار دی اولاد ته د اجازت نشته چې پلار دې مړ کړي انسان د پاره خدای یو نعمت پیدا کړی د تفریسس نو د استعمال روا دی ټي وي ټیک ده ټي وي ریډو خسي زنم پکې راځي او خرابم خ اورې دې شي خراب موره ځکه ټي وي خو نقشه ده او ریډم صرف د بیان ذریعہ ده یو ډول سورناوي باجه ده، ستار دی، تمبل دی، هغې کې خو بل څه نه کېږي بغیر د دغه نارواو نه، نو هغه به نه ساتي او رېډو کې خو خبرې هم اورېدی شي، رېډو کې وعظ هم راځي، په ټیلیویژن کې ښه مناظر هم راځي، نو ټیلیویژن په خپله ګناه نه ده او نه رېډو ګناه ده، هغه استعمال کې ګناه او نه ګناه راځي، که غلط دې استعمالاو. ښځې دې پکې کتلې دمتوب دې پکې کته بیا خبره او که وعظ نصیحت یا د یو ملک منظر پکې وینې نو د منظر لیدلو کې ګناه نشته دا چا لیکلی دی که اویا زره چا پسې لا اله الا الله وظیفه وکړي نو هغه مړی خدای پاک بخښي فضائل د اعمالو کې دا ذکر دی ما ته نه دی معلوم ده بخنه او نه بخنه د خدای په اختیار کې او بعضې حقونه د انسان حق نه معاف کېږي په وظیفو په ختمونو که سل ختم ورپسې وکړي خو ده د چا نه ځمکه نیولي د چا نه جایداد نیولي بل څه ظلم یې کړي نه هغه په ختمونو نه خلاصیږي او نه په وظیفو دا د خدای اختیار دی چې څه ورسره کوي دا غلط صوفیان چې ډول سرنا باندې ځان دې ته تصوف وای دا بعض پیرانو ته خلک منسوبای خو د هغوی ښه نیت ته چې موږ ګورو نو هغوی به وایي دا غرض و چې هندوان پرې ځان ته راجمع کړي نو هندوان به یې راجمع کړل هندوان ډول سرنا را راځي نو بیا به یې ورته تبلیغ شروع کړو کنې ډول سرنا ناروا دي ناروا دي ناروا چې کوم شی د شیطان آله ده او خدای او رسول منع کړي دي دا د خدای د نزدېکت لار نه ده نو که چا کړي نو که عام سړي کړي مونږ یې څه کوو خپل کار به کوي ګناهګار دی او که یو مشهور بزرګ کړي او ثابت یقینا نو ته د هغه عمل په نیک توجیه باندې حمل کا شاید چې هغوی ځان په دې غرض راغونډ کړي لکه خلک معین الدین چشتي اجمیري رحمت الله علیه ته دا منسوبوي چې هغه څلور نیمې شلې زره هندوان مسلمانان کړي نو په دې طریقې راجمع کول نو که هغه کړي نیک مقصد یې نه هغه پیش او خدای پاک پیش خو ډول سرنا ناروا ده او د خدای د نزدېکت لاره نه ده دا قوالي چې خلک کوي قوالي ګناه ده امام دې ربنا لك الحمد وي ښه اصل کې زمونږ د حضرت امام ابو حنیفه دا قول دی چې امام به سمع الله لمن حمدا وایي او قوم به ربنا لک الحمد وایي خو د هغه یاران وایي چې امام دې سمع الله هم وایي او ربنا لک الحمد هم دې ووایي او مقتدیان به صرف ربنا لک الحمد وایي او عمل په دې زیات مناسب دی ځکه د حضور مبارک مونږ چې څومره ذکر دی په بخاری شریف غیره کې ناغې کې دا ذکر دی چې د دواړو جهانو سردار به سمع الله لمن حمدم وي زمونږ متونو کې دا ده چې امام ربنا لك الحمد امام ابو حنیفه قول راغشته خو صاحبین وای نو ربنا لك الحمد د امام وای چې قوم خو ورپسې کم از کم په حوصله ودرېږي که نه دلته خو ګړس امام سمع الله او بیا سجدې ته تلي نو چې رب سمع الله هم وایي په ولاړه ربنا لك الحمد هم په ولاړه وایي نو قوم ورپسې مونځ صحیح وکړي چی د امام مونځ په تلواری او قوم د هغه د وجه نه زر کوي نو د ټول قوم ګناه د هغه امام په سر ده الا او بلا او برګردنی مولا دا خلک چې یادای دا هم دغه کې یادای چې امام مونځ خطا کوي رکوع برابر نه کوي سجده برابر نه کوي د رکوع سجدو نه پس په حوصله کینی نه ودرېږي نه نو دا دی ګناهګار دی د قوم منسي شو او ټوله ګناه د ده په سر شو سر ښکته کول چاته نشته او بیا خصوصا د رکوع پورې سر ښکته کول ځکه رکوع سجده چې ده دا عبادت دی عبادت بغیر د خدای نه او لاس کولول شته د اسلام د بادشاه رښتونی چې عادل بادشاهي او د مور پلار لاس کولول د خپل استاد او د مشر دا لاس کولول راغلی دی سید الکائنات چې به فاطمی بی بی کره لاړ نو فاطمه به لاسونه او لاسونه به ولا خپل کړ او حضور به هغه سر خپل کړ ځکه دا هغه قامت خدا غنه وړو کې نو سر به ولا خپل کړ نو سر خپلول د شفقت د پاره د کشرانو او کشران د مشرانو لاس کول کی خو د عزت د پاره نو دا راغلی دی او د مالدار سړی لاس کولول د دنیا د موجوده بادشاهانو لاس کولول د لیډرانو لاس کولول دا مجرم جرم دی دا مردار دا خو د دنیا د پاره او که د نیک عالم د مور پلار عزت په سړی فرض دی نو وکړي نو خیر دی وی زمونږ جماعت کې تالاو دی اې کې ماشومان امتیازي کړی نو څه چل ور سره وکړو که لس ګزه لس لس په لس کې نو د ماشوم په امتیاز نه پلیتیږي خو خیال کوي بیا که د هغې نه کمې نو بیا خطرناکه ده مثلا دا زمونږ مذهب دی که یو سړی مړ شي او غریب وي د زکات پیسې د هغه په کفن استعمالیږي که نه نه زکات دپاره دا ضرور ده چې چا له لاس کې ورکړي چې دا قبول که مړی خو قبلولی نشي نو د هغه رشته دار له ورکه که غریبي خو دا به ورته نه وایې چې زما د طرفه کفن که ځکه چې تا ورته وویې نو